الله علیه وسلم هغه څور لسو کال مخکې یو بشارت ورکړیو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل امت ته یو اطمینان ورکړیو چې دغه جهاد به دا به دائم وي تر ورځې د قیامت پورې او یو ډله به داسې وي تر ورځې د قیامت پورې چې هغه به په دې دین باندې متمسک وي په دې دین به یې خپلې منګولې لګولې وي او له دې دین به دفاع کوي او هغه چا چې ورسره مخالفت کړی ده په هغې به الله تعالی ورته غلبه او نصرت ورکوي دا د رب جل جلاله حمد ثنا ده چې ان شاء الله په هغه ډله کې دغه مجاهدین دغه د امارت ملګری الله پاک جل وعلا شانه انتخاب کړی دي سره لدی چې دنیا کې ظلم وو دنیا کې وحشت وو دنیا کې د بشریت د دوستی په نوم باندې د خلکو هلاکت او د خلکو د کورونو ورانول د خلکو د عقایدو لټکول د خلکو د مالونو د سرمایو لټکول د خلکو د ایمانونو لټکول دا په دنیا کې روان دي او په دنیا کې تر همدې عنوان لاندې چې دا د بشریت دوستی ده تر همدې عنوان لاندې چې دا له خلکو سره خواخوږي ده تر همدې عنوان لاندې چې دا د خلکو د تعلیم غم ده تر دې عنوان لاندې چې دا د خلکو د پیشرفت غم ده په دنیا کې ډیر مظلوم خلک په همدې عنوان باندې هغه ورځ په ورځ باندې شهیدانېږي هغې باندې د هغې وینې تویږي او دومره څوک نسته چې اواز اوچت کې چې دا ظلم دونه څوک نسته چې دا بشریت نه ده دا د بشریت دوستی نه ده خو الله پاک جل وعلا شانه دې سره سره یو څو طالبانو د امارت څخه ملګرو ته دا توفیق ورکړی ده چې داسې وحشتناک دښمن په مقابل کې د داسې ظالم دښمن په مقابل کې بیا هم هغه توپک اوچت کړی ده او هغه د اسلام جنډه یې اوچته ساتلې ده که هغه وایي چې دا کار وکړو دا ورته په زغر ده وایي دا ورته په اعلان وایي چې دا نه منم کله کله سړی ذهن کې یو خبره راسي چې په دغه سلسله د جهاد کې ډېری لوی لوی قرباني وي وشوي ډېری پاکي ویني توی شوي ډېرو فدایانو د الله تعالی د دین په خاطر باندې خپل سرونه نظرانه کړل او د الله تعالی د دین د پیشرفتو د الله تعالی د قران د حاکمیت لپاره ډېری ډېری معصومې ویني توی شوي کله سړی سره سوال پیدا کیږي چې دا څنګه د سره کامیابی ناراضي دا ولې دغه امارت نه جوړیږي دا ولې دلته حکومت دی هغه اسلامي نظام سیمږي غوښتنه کوو هغه ولې په پوره پیمانه نه عملي کیږي خو کله بیا سړی لزان سره جواب هم جوړوي سړی وایي چې کچیرته امارت فعال وای چیرته اسلامي نظام جوړ وای چیرته حکومت وای خو دې حکومت خو بل دنیا سره روابط له دنیا سره براشه در شوای الته به سفارتونه جوړ وای د هغې به دلته سفیر وای د دې به هلته سفیر وای هلته که مشکل د تلای په خبرو به حل کېدای او هغه ظالم دښمن هغه څوک چې د مسلمانانو خونخوار ده هغه به دا نه ویل چې ما مقابل کې څوک ولاړ ده هغه وایي زه هلته سفیر لرم او د ما هره خبره د ما هر مشکل د خبرو له لارې حل کېږي خو اوس الله پاک د خپل دین قوت هغه ظالم ته په دې شکل باندې ورخي وای دلته حکومت نسته هغه شکل نسته چې چا سره د خبره وي هغه شکل نسته چې چا سره د سفارتي اړیکې وي هغه شکل نسته چې په چا باندې هغه خپل ظالمه تقاضا هغه د یو خبرو لاره ور باندې ومني چې هغه اره خبره کوي او ورته وت جواب ده چې تا یو خبره نه منم کدي صلح په عنوان ده کدي پیشرفت په عنوان ده کدي اصلاح په عنوان ده کدي ترقی په عنوان ده دا یو نه منم نو سړی وای د الله تعالی په کې حکمت امداو چې الله پاک د خپل هغه مسلمان مخلوق لخلینا هغه هغه په کمزور ښکار کیږي ضعیف ښکار کیږي خو یو ظالم ته په دنیا مسلط ده قطعي جواب الله تعالی ورکوي دا د الله تعالی په توفیق باندې ده یقینا خدا به هغه وخت کې نه وای یعنی سړی دونه تم نه وي چې په هغه وخت کې به داسې قطعي جواب وای د قران حکم وایو ظالم دښمن ته وایو الله تعالی ته مخ ته دښمن خودلې او هغه سي د دښمن بولو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته دښمن خودلې او که په هر جامه کې تما تراسي تر هر عنوان لاندې راسي امغه سي راته دښمن ښکار کوي نو یو خدا د الله پاک جل وعلا شانه لوی دې سنا جاي کچیر ته داسي وای چې اوس موږ باندې داسې حالات وای لکه په برما کې په مسلمانانو باندې دي په روډونو باندې په سړکونو باندې مسلمانان وسوځېدل او د غلنده و کڼه دنیا دا ټول ورته ګوري خو یو وخت چا داسې ونه ویل چې دا ظلم ده چا داسې نه ویل چې دا وحشت ده په فلسطین کې په سوریه کې څه حالات دي په یو بمبار کې 1500 شپږ سوه ښځې ماشومان پکې شهیدانېږي او دغه ړنده و کڼه دنیا دغه د بشر دوستان دا د بشر غمخواران ټول ورته ګوري هغه یې فلم برداری کوي کان هغه څوک د خپل کمال بولی سي اول د دې مظلوم د دغه ماشوم شهید تصویر چا واخیستل اول یې چا ویډیو وکړه هغه کمال بولی دا د الله پاک جل وعلا شانه غټ رحمت ده سه داسې ځوانان سته داسې خلک سته چې هغه سینه د کافر هر گزار ته د کافر هر غشي ته د کافر هر توپ ته هر مرمۍ ته خپل سینه هغه سپر ګرځولې ده او د الله تعالی د رضا په خاطر باندې او دا د همدغه قرباني نتیجه ده چې الله پاک د د امغه ملک په اکثر مزکه باندې چې د کفارو د خړلې بللې وو د اغه نیودلې بللې وو په اکثر مزکه باندې الله پاک د خلکو ته د قرباني وو په نتیجه کې الله تعالی ورته اختیار ورکړی دا هغه حکومت پیچلې وي هغه ظالم په خپل اعتراف باندې هغه په خپل اقرار باندې دا وایي چې د ملک اکثره خاوره لا 50% نه زیاته خاوره دا د دې چا په لاس کې ده چې ما د 14 کاله ټکولې ده ما د 14 کاله هغه وزلې ده کورونه مې ورته وران کړي دي جماعتونه او مدارس مې ورته سوځولې دي خو بیا هم په اکثره برخه دې مځکه دا خلک حاکم خدا قرباني به دا به الته وي چې موږ د الله په دا به الله تعالی تعالی ته منظور وي دا به الله ته منتج وي چې موږ د الله تعالی له اصول سره د الله تعالی د کتاب له اصول او قوانین سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت لټول اصول سره د موږ تاسو صحیح عمل روان د موږ تاسو صحیح کردار او صحیح رفتار روان وي کچیر ته موږ تاسو قدم په قدم باندې په غی لار باندې روانو نو دا به مو په دنیا کې هم کامیابی وي دا به په آخرت کې هم کامیابی وي او بیا به په هر په هر ځای کې به موږ انتظار هغه حد الحسنیه انته کوو هغه څه ته به انتظار کوو چې په هغه کې قرباني هم لویه قرباني ده په هغه کې شهادت هم غټ شهادت ده الله تعالی ته مقبول ده په هغه کې هغه هغه کامیابي په هغه کې حاکمیت په دښمن باندې او برلاسي په دښمن باندې هم لویه کامیابي ده په دې سلسله کې امارت اسلامي الله پاک دې هغه د امارت اسلامي جنډه ا دې تر قیامت الله پاک اوچته لري او الله پاک دی او کیسه هغه هغه مشران یې هغه همیشه د شریعت تابع وي هغه د شریعت پابند وي دا سړی په مشکلاتو کې وي دا سړی چې د دښمن له لاسه محدود وي دا سړی آزاد نسی ګرځېدلای دا ماتې نه ده دا شکست نه ده کانه ماتې شکست اصل کې دا ده خدای مکړه خدای مکړه چې سړی لاره بدله کړي الله پاک جل وعلا شانه د هغه صحابه کرامو چې د الله تعالی په لار کې خپل سرونه نظر کړی وو د هغه کامیابی هغه خې کانه ویا وما بدلو تبدیلا هغه مسلمانان چې دا یې نظر کړی و چې هغه خپل سرونه د الله تعالی په لار کې قربان کړي الله تعالی وايي چې خپل نظر ادا کو او څوک منتظر دي خو الله تعالی د ټولو کمال امدا کوي الله تعالی کامیابی امدا کوي چې وما بدلو تبديلا کوم نظر سی کوم عقیده سی کوم قرباني ته سی هغه تیار وو تبدیل یې نه کړی هغه مخالفت نه کړی نو په همدغه سلسله کې امارت اسلامي لکه کال په کال باندې هغه څه تغیرات راولي څه تبدیلی وی راولي یو څوک په یو مسؤلیت باندې مقرروي یو څوک له یو چانه یو مسؤلیت اخلي یو څوک په کور کې کېنوي او یو چاته یو غټ مسؤلیت په غاړه کې ورچوي دا په همدې سلسله کې هغه د جهاد د پیشرفتو هغه د اسلام د حاکمیت په لار کې دا یو یو قدم ده نو دې لپاره چې دا قدم کامیاب او دا منتج وي او دا هغه هغه نتیجه ور باندې مرتب وي چې کومه هغه د شریعت تقاضا ده له عمراونه له مشرانو نه نو په دې کې څو ټکي په پام کې نیو دل پکار دي هغه ټکي دا چې هغه به د قران عظیم شان او د شریعت دی اصول او د جهاد دی اصول سره به سړی قدم په قدم برابر وي کامیابی دی امیر کامیابی دی امارت کامیابی دی یو مشر دا هغه وخت کې ده چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې او د خلافت راشده په نقش قدم باندې روان وي او هغه د قران عظیم شان له راهنمایانو سره سم هغه روان وي نو دا نیت غواړي کنه دا ډیر اخلاص غواړي او دا قرباني غواړي په دې لار کې دا احساس بالمسؤلیت غواړي او دا اطاعت د امیر غواړي د مشرانو به سړی اطاعت کوي امیر تاسو چا سره بیعت کړی دا هغه کدر ته هر خبره وکړه کدی تا په زړه برابر و کدی هغه په زړه برابر نه و ته په خوشاله وې یا ته په خپه وې تا ته خبره وړخ کار کېدله یا در تغه ټک کار کېدله خو هغه به سر پستر ګو باندې تا ته منلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای اسمعوا واطيعوا وای تاسو د امیر خبره واوري او اطیعو او تاسو د امیر اطاعت وکړي هغه سي درته څه وایي په هغه لار باندې تلاس و ان امر علیکم عبد حبشی مجده که څه هم پتا امیر مقرر سوی دا یو تور دا تور حبشي یو مری پتا باندې امیر مقرر سوی دا فرضیه ده کانه وای دا فرض ک پتا باندې دا امیر هغه لرنګ تور سړی او د حبشو نوی کانه او کان راسه زبیبه دومره وړکې سر وي عقل یې دومره کم وي چې سر یې لکه یو ممیز داسې وي او د هغه پزه یا د هغه غوږونه کټ وي که داسې سړی هم پته امیر مقرر سو نو ته به د هغه اطاعت کوي له دې وجې نه دغه انسانان چې څومره دي الله تعالی هغه ته ځان ته ځان ته نظریه ورکړي دي الله تعالی ورته ځان ته ځان ته تقاضا ورکړي دي هر سړی په خپل مخ باندې هغه د هغه د زړه غوښتنه هغه ځان ته ځان ته غوښتنه ده که هر سړی په خپل مخ روان وي نو بیا بل دي ډیرو مسلمانانو نه یو صف نه جوړیږي لډیرو مسلمانانو نه به یو قوت نه جوړیږي دا یو صف او یو قوت جوړېدل دا التوي سي په سر کې د یو سړی وي چې دا ټول په هغه پسې لاړ شي چې دغه متفرق انسانان دا بیل بیل انسانان دا بیل تقاضاوي هغه د شریعت په حکم باندې په اطاعت د امیر باندې هغه په یو رأی راغونډ سي نو بیا هغه سمندرونه او هغه بیا هغه د دښمن هغه سیلابونه او هغه طوفانونه به د هغه مخې ته به هغه درېږي هغه به ورته سپر کېږي نو د مسلمانانو د هغه قوت توحید د پاره د امارت او د هغه اطاعت دا یو ډیر وچت مقام عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ حدیث کې فرمایي ما درته مخکې تاسو ته عرض کو وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مو بیعت وکړو په سمع او په طاعت د امیر باندې په سختی او په اسانتیا کې والمکره والمنشته او په خوشحالي او په هغه تکلیف کې یعنی کما ته تکلیف وو د ما د زړه لغښتنې سره د هغه امیر امر موافق وو او یا له هغې نه مخالف وو موږ به یې اطاعت کړو وعلى الله لنازع الامر اهله او په دې مور سره بیعت وکړو چې هغه امر به هغه هغه مشری به د هغه چا له لاسه نه وباسو چې هغه څوک یې اهل په دې کې ګوره د اطاعت یو ډېر ښه تعریف یې موږ مخکې کېښودل موږ کله کله وایو د پلانې خبره مې نه ومنله هغه چیرته معاون سی وي چیرته مشر امیر سی وي کنه چیرته ولسوال وي او والی سی وي هغه وایي د دې والی صاحب خبره مې په دې وجه نه ومنله چې هغه د ما نظر په دې کې خوښ نه کړو ما سره په کې مشوره ونه کړه هغه وایي په دې مجلس کې مې دا خبره د مشر ونه منله دا د ما په زړه باندې برابره نه وه خو وايي موږ له پیغمبر علیه السلام سره بیعت وکړو په سمع او په طاعت باندې په مکره او په منشد کې کدی ما په زړه برابر او کمی نه برابر کدی ما په زړه کې په نسبت دې خبرې کراهیت موجود و او په نسبت دې خبرې نشاط او خوشحالي موجوده و بیا به هم زه دا خبره منم ځکه اطاعت خو وایي هم دې ته که هغه د ما د زړه غوښتنه زه منم نو اخو اطاعت نه سو د ما خپل د زړه خبره سو هغه وایي موږ په دې باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو او دا امر حکم دی رب جل جلاله دا کانا صلی الله تعالی جل وعلا شانه اطاعت دی عمر او د اطاعت دی الله تعالی او دی الله تعالی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره یو ځای ذکر کړی دا دی الله تعالی او دی الله تعالی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له اطاعت نه ورسته او اولی الامر منکم ویلای دا وای پتا سي کې هغه څوک مشران دي هغه مسلمانان عمرا سي څوک دي کنه هغه په هر کچه سي امیر ده که هغه امیر المؤمنین ده کله هغه نه لاندې کله هغه نه لاندې کاغه سر ګروپ ده کاغه ډلګۍ مشر ده دا په ټولو کې راځي بلکې د بعضې محدثینو نظر دا ده وایي شان نزول د آیت کریمه دا هغه عمرا د سرایا وو هغه دی وړو وړو لخرو دی جهاد چې هغه چیرته جهاد ته تللی دي د هغه عمراو په حق له دغه آیت نازل شوی نو ای ورسته له اطاعت د رب جل جلاله او ورسته له اطاعت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو دی هغه دی اول الامر منکم هغه د تاسو د مشرانو د هغه اطاعت وکي د اطاعت تعریف عباده ابن سامت رضی الله تعالی عنہ راته وکړو چې کپتا تکلیف کتا تراحت او کچیر ته په خوشاله وي او یا ته په خپه وي د امیر خبره به تمنه د موږ تاسو فقها د ښکارا اتفاقی په دې ټول دا ټول فقها دا مسله لیکي کامر یو چا ته حکم وکي هغه کار په اصل کې رواوي او هغه په دې او یو چا ته حکم وکي مشخص دا په هغه واجب یا یو څوک منع کله یو کار نه هغه کار په اصل کې رواوي خو د امیر په هغه حکم باندې هغه کار منع نو کامیابی دی جهاد کامیابی دی امارت هغه په امدی کې ده الله پاک جل وعلا شانه په غزوه دی احد کې موږ تاسو ته هغه دی مخالفت دی امیر دی مخالفت دی حکم دی حاکم دی هغه یو ډیر عجیب مثال راته خودلای ده چې په دې باندې بیا کوم ثمرات کومې هغه نتایج په دې باندې مرتبي او دا راته ښي چې که امیر څومره ښه سړی وي هغه مشر د تا څومره اوچت سړی وي کنه بلکې مشر د تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي خو که تا مخالفت وکړو د تا د مخالفت نتیجه به دا وي چې بیا به تکلیف هغه مشر ته هم ملاوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه تاسو ته بهتره معلومه ده په غزوه د احد کې 50 کسان د عبد الله بن جبیر رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې هغه په جبل عینی یا په جبل رمات باندې هغه کینول چې تاسو همدغه وادي قنات دلته یو خړه ده چې په هغه کې د کفارو د راتلو احتمال چې په مسلمانانو د شاله خو حمله وکي او نور نور لارې بندې وي یو طرف ته غرو بل طرف ته آبادی او ځنګلونه د راتلو احتمال په وادي قنات کې ویل په دغه غره باندې تاسو کینی که په دې خړه کې څوک د کفارو راتلل تاسو به هغه ولې دا رومات غشي وشتون کې وي आवाज پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل که تاسو موږ لیدلو چې د کفارو د اسونو تر پخو لاندې وهم تاسو به لدی جن نه خوځيږي او که تاسو موږ لیدلو چې کفار مو مات کړو موږ پسې له شهر روانو غنایم پاتې و هر څه له هغې نه پاتې و بیا به هم دا کنډه و تاسو نه پرېږدي د جې کې به تاسو ناست یاست میدان د جنگ دی احد هغه ګرم سو او کفارو شکست وخوړ صحابه کرام وای وای موږ لیدل کفارو سره چې کومې زنانه راغلي وي چې هغه ورته اشعار ویل هغه د غیرت اشعار وای هغه زنانه و د احد د غره په لمن کې منډې وګلې موږ لیدلې دا کفارو داسې ماتې وخوړله مسلمانان ورپسې لګیا وو حمزه رضی الله تعالی عنه نور دغه صحابه کرام هغه پسې له شا روان وو هغه یې وژل وو هغه یې نیودل څه په دې کې هغه د عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه ملګرو هغه ته ویل چې دا د مسلمانان کامیاب سو نور جنگ ختم سو موږ به راکوزیږو هغه ورته ویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته همدا ویلي بیجې نه به نه خوځیږو هغه بار بار ورته همدا ویل هغه توجیه وکړه ویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو موږ ته دا حکم تر هغه وخت کاوه چې ترڅو جنگ وي اوس جنگ ختم سو نور میدان وګټل سو عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ سره یوازې لس کسان پاتې شول او دا نور څلوېښت کسان راکوس نتیجه څرنګه نتیجه سوکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل په دې کې درې ځای زخمی سو یو په د رباعي غاښونو لاندې غاښونو کې یو غاښ شهید سو د هغه شونډ وینیسو مخ کې وینیسو په سر کې هغه د خول کړۍ بندې سولې او دا د الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هغه خیر الاولین والآخرین پیغمبر صلی الله علیه وسلم وو خو چې په هغه لښکر کې به اطاعت رااله اثر څومره غټ په مرتب سو الله تعالی د پیغمبر علیه السلام امت ته دا وښودله چې بې اطاعتي د امیر وه دا به هر وخت داسې نتیجه لري که د امیر مخالفت راغی بیا به هغه لښکر کامیاب نه وي تاسې دې ته تمه مه کوئ چې امیر د ما ډېر نیک سړی ده دې ته تمه مه کوه چې هغه صحابي ده هغه امیر المؤمنین یو د خلفای راشدینو ده بلکې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده بلکې ته مکلف یې په دې باندې چې ته به په خپل انداز کې ته به اطاعت کوې ته به خبره منې ته به له حدودو د شریعت نه نه وځې که نه د تا د هغه بدعملي د تا د هغه مخالفت ثمره به بیا دا وي چې همغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به هم داسې تکلیف رسي دا په لښکر کې عام طور یوازې بې اطاعتي نه که په لښکر کې نور مخالفتونه راسي هم نتیجه دی هغه بیا دا وي هغه ټوله ډله هغه ټول لښکر هغه له تکلیف سره هغه له شکست سره مخامخ کیږي په جنگ د حنین کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه فتح کړله او د حنین طرف ته روان سو دوله زره لښکر برابر سو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لس زره کسان له مدینې منورې نه راغلي وو او نور دغه نوي مسلمانان په مکه مکرمه کې سي وو داسې ورسره ملګري سو ټول دوله زره کسان یو کشر مجاهد په دې کې ویل لن نغلب اليوم من قلة کشر مجاهد وایي دا نن ورځ به موږ د کمښت له وجې نه کلم مغلوب نسو یعنی دون لوی لخر ده وای په بدر کې موږ اله درې سو کسانو او بیا په څونه لوی دښمن باندې غالب سو په هغه خیبر کې مو څونه غټه فتح تر لاسه کړله په بنو نضیر او بنو قریظه کې په خندق کې مو په کم خلکو باندې څونه لوی فتح تر لاسه کړله خو د یو کشر مجاهد دا ویل روایتو کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سي دا خبره واوریدله دا هغه په زړه خونه لګیدله پیغمبر علیه السلام په دې خبره باندې خپس خو بیا نتیجه څنګه سوله کنه چې کله د هوازین قبیله هغه را مخکې شوله د غشو ګزارونه یې شروع کړو او دا مسلمانانو ماتې وخوړل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت الآية وای په ورځ د حنین مولا تعالی د تاسو نصرت وکړو هغه ورځ کې مولا تعالی نصرت وکړو چې تاسو په خپل کثرت خوشاله شوئ دا خوشحالي ګوره یو څو کشرانو صحابه کرامو دا خبره کړې وه خو الله تعالی دا ټول لښکر د مسلمانانو ته جدي نسبت کوي اذ اعجبتکم کثرتکم ا د تاسې ډیروالی تاسې خوشاله کړی تاسې ته دا کمال ښکاره سو فلم تغني عنکم شیئا دې کثرت مو هیڅ ګټه درته ونه رسوله وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین او بیا د مځکه سره له دې ډېرې پراخې په تاسې ډېره راتنګه سوله او بیا تاسو شاته وتښتیدئ یوازې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ورسره یو څو صحابه کرام عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه او ابو سفیان ابن حارث رضی الله تعالی عنه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره داسې محدود صحابه کرام پاتې شول پیغمبر علیه الصلاه والسلام خپل کچری نم کوس او ویل انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پر اختیا پیغمبر یم په دې کې دروغ نسته او تاسو د معنی کې پیژنې زه د عبد المطلب المسی یم یعنی دا کلخکر ماتی خللی دا کلخکر شاته تللی دا بیا الله تعالی په نصرت کې ما باور ده او زه بشاته نه زما بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم انصار راو بلل اصحاب السمره هغه په حدیبیه کې چې چاتر کې کر ونی لاندې پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره بیعت علی الموت کړی و اخل کې راو بلل او بیا بیرته جنگ د جنگ میدان ګرم نو په جهاد کې لوی خبره امدا ده چې د ټولو افرادو به نیت به اصلاح وي غرور به پکې نه وي اطاعت د امیر به پکې وي بیا به له هغې نه وروسته دا لښکر کامیابي یوازې به دې سړي دې ته تمه نه وي چې امیر مې نیک سړی ده مشر دې ما نیک سړی ده نه زه خپله په خپل انداز کې مکلف یم ته خپله مکلف یې چې کوم څومره حدود دي شریعت دي په هغه ټولو به ما ورته عمل کوو بیا به الله تعالی راته نصرت راکوي بیا به الله تعالی راته غلبه راکوي په لښکر د صحابه کرامو کې چې مخالفت راغی په لښکر د صحابه کرامو کې چې له چوکاټه د اطاعت څوک وتل دا د پکې ماتې راله موږ دې ډېر نظائر لرو ډېر مثالونه لرو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه په اطاعت په امیر کې دومره اهمه خبره کوي وای اسمعوا واطيعوا وان امر عليكم عبد حبشي مجده عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي وای من را من امیره شیئا یکره فلیصبر فتفشلوا تاسو به سره وشي تاسو به بی غیرت سي فتجبنوا بی غیرت به سي او تذهب ريحكم او د تاسو به هغه قوت لمنځه ولاړ سي په دښمن به مروب لمنځه ولاړ سي ا د دښمن الله سلا تاسو نه کوم ویریږي هغه ویره به یې لزړونو نه ووزي دغه کفارو هغه دا نقطه درک کړې ده هغه د موږ تاسو قران عظیم شان هغه مطالعه کړي هغه دا کتل هغه وايي د مسلمانانو په تفریق کې د مسلمانانو په بیلواله کې د مسلمانانو په مخالفت کې د مخ کامیابی او دا په کلونو کلونو یې دې لپاره کار کړی د کار د مسلمانانو یو خلافت تو خلافت راشده وو بیا خلافت د امویانو بیا خلافت د عباسیانو بیا د کفارو په کوششونو کوششونو خلافتونه تقسیم سو په خلافت عثماني او خلافت د مغولو باندې وویشل سو یو کمزورتیا رااله او بیا پسې د هر یو خلافت کې په لسګونو ملکونو باندې وویشل او بیا یې په هر ملک کې د یو پیشرفت په حساب باندې دی وایي دا پیشرفت ده دا ترقی ده دا د سړی د هر سړی د سوچ عملی کول دي باید په هر ملک کې دیموکراسي وي او دیموکراسي هغه ته به خامخا هغه به راځي هلته به ګوندونه وي هلته به تنظیمونه وي هلته به دوه سوه ګوندې وي هر یو به په انتخاباتو کې یو کاندید لري هر یو به خپل منشور لري او بیا به که انتخابات ما وګټل که دا تا وګټل داسې د خلکو په رایه د خلکو په نظر د خلکو په اکثریت به یو څوک راځي دا ټول د دې دپاره کار ده چې هغه دا مسلمانان سره تفریق تفریق دی مسلمانانو که په هر څومره خایسته عنوان وي ډیر خایسته خایسته نمونه وي دا په اسلامي ملکونو کې تنظیمونه جوړیږي او په هر یو کې د اسلام سره خواخوږي وي د هر یو په نوم کې د هر یو په منشور کې د اسلام عملی کول وي خو هغه سي هغه منشور ته هر څومره د اسلام پابند جوړ کې ته به هغه تنظیم جوړولای سي یو څوک د تا مخه نه نیسي ځکه دلته ترشا یو بل هدف پروت ده چې بل مسلمان نه به ته بیلې دا تنظیمونه موږ تاسو ولیدل هغه تفرقی مې ولیدلې کنه چې هر یو منشور درلودل هر یو ډیر ډیر شیونه لیکلي وو د خپل هغه طبیعت مطابق هغه په ظاهر کې هم د اسلام مخالف نو خو هغه د مسلمانانو ملکونه هغه کوم حد ته ورسېدل موږ تاسو اوس هم په اسلامي ملکونو کې ګور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غزواتو کې په غزوه د مریسیه یا د بنی مستلق کې د مسلمانانو د مهاجرو د انصارو په منځ کې یو اختلاف راغی په وبو باندې یو لانجه رااله څومره پاک عنوان ده الله تعالی په قران عظیم شان کې تر دغه عنوان لاندې د مسلمانانو تعریف او توصیف کوي د په هغه هجرت او په نصرت باندې د هغه هغه کمال او تعریف یې بیانوي خو لدی وجه نه سیدا په جید تفرقی کې په جید بلتون کې دا ویل سوی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل دعوها فانها منتنه ویل دا کلمه پریږدی دا بدبویه کلمه ده او ګوره لدې سره منافقینو ته کفارو ته څونه موقع په لاس ورله عبد الله ابن ابي ابن سلول په دې کې داسې خبره وکړه چې هغه اظهار د اسلام نو کړ هم داسې خبره اعلان وکړ هغه ویل ښه د مهاجرینو داسې کار وکړو او بیا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا دا ګوره یو خبره د مسلمانانو په منځ کې د اختلاف او د بیلتون رااله منافقینو ته کفارو ته دومره لو موقع په لاس ورل دا کفار تر ورځې د قیامت ته دې ته منتظر وي چیرته د یو طالب او د بل ملګری په منځ کې اختلاف راسي د یو پرد او د سرګروپ په منځ کې اختلاف راسي د سرګروپ او د ډلګۍ مشر په منځ کې راځي د ولسوالو د هغه والي په منځ کې راځي دا تاسو دې ته معمولی مګوریا یو خو به د الله تعالی نصرت لمونږ زی هغه جبن به مو پزړونو کې لویږي وهن به مو پزړونو کې رالویږي او بل به کفارو ته ډیره لوی تمه پیدا کی هغه به دیږي کې د سترا مخ کې کیږي او په منځ کې به تبلیغات شروع وي او بیا به هغه بلتون ته هغه ورته به هغه لمن وي هغه به ورته پکې وي او دماغ ته په منځ کې به اختلافات پیدا کوي نو مخالفت کله امیر سره ده که مخالفت لفرد سره ده که مخالفت له نورو مسلمانانو سره ده لدین الله تعالی منع کړیو دا که په افرادو کې چیرته راځي دا په سرګروپانو کې چیرته راځي دا په ډلګۍ مشرانو کې چیرته راځي بیا به دغه ډله کامیابي به بیا پکې ډېره کمه وي یا خو به ډېره کمه او یا به بیا ډېره لري نو په دې وجه باندې امیر امیر او عمراو مشرانو سکم تشکیل جوړ کو مشرانو سته په کومه وظیفه باندې مقرر کړي چې تا ته یې کومه وظیفه در وښودله نو هغه د زړه په اخلاص باندې هغه له احساسه د مسؤلیت سره ته هغه وظیفه واخله رښتیا هم یو هغه صورت وي سړی په دې باور وي چې دا سر ته نسم رسولی سړی په دې باور وي دا سر ته نسم رسولی که نه نو په هغه صورت کې د تا دپاره اخیستل شرعا نه دي جایز هو هغه صورت کې چې هغه وظیفه موږ تاسو الحمدلله دا مو تجربه کړ کنه هغه وظایف مو وکتل راته پته ولګیدله چې کوم کار ز کولای سم کوم کار ز په مخ باندې بیودلای سم نو امارت سیما او تاسو کومه وظیفه په غاړه کې راواچوله د هغه وظیفه قبول تبایت په خلاصه سینه تیار او د امیر د اطاعت په وجه د الله تعالی د رضا لپاره هغه کار مو تاسو هغه په خپل ذمہ باندې واخلو او ورته په خلاصه سینه باندې مو تاسو ځان وقف خو په دې کې یو څو مسلې سته ما او تاسو مسؤلیت اخلو ما او تاسو هغه یو څوک وظیفه راسپاري هغه قبلو د دې د کامیابی لپاره چې هم مو د الله تعالی رضا ته پکې ځان رسولې وي او هم مو د رعیت حقوق ادا کړی وي هم مو د امیر اطاعت کړی وي په دې کې څه شیونو ته ضرورت سته اوله اوله خبره په دې کې دا ده چې کوم مسولیت ما او ته اخلو د دې مسولیت بر سره احساس وي الاحساس بالمسؤلیه یا الشعور بالمسؤلیت ورته وایي په دې باندې به ما او تا ځان پوه کوو کان په دې کې سیما او تا کوم مکلفیت ده هغه به مکلفیت بول داسې نه چې وایي زه بس وامې خیستله کار به روان وي کار به کیږي نه دا د ما او تا مکلفیت سو ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه په اسلامی خلافتونو کې هغه په هغه مشري کې د هغه هغه معامله له رعیت سره د هغه معامله له خپل ملګرو سره دا د مسلمانانو لپاره یوازې نه د کفارو لپاره هم هغه مثالی معاملات دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په مشری باندې د هغه په هغه پاچی او د هغه په هغه حکومت باندې هغه کفاروم بشمار کتابونه لیکلي دي عمر رضی الله تعالی عنہ هغه څومره احساس دی مسؤلیت درلودل هغه به د شپې خپل به چوکیداری کول هغه به پیرداری کوله هغه به بهر راوتل چې چاته به کوم تکلیف رسیدلی و چاته به کوم مشکل و د هغه به یې حال اخیستل د هغه به حل اخیستل کانه کله کله به داسې ډیر ځله پیښه ده چې په یو قافله کې قافله به راغلی وه هلته به زنانه ته یا به هلته ماشوم ته هلته به کشر و مشر ته تکلیف پیښو عمر رضی الله عنه به په خپله د هغه حال اخیستل عمر رضی الله عنه به په خپل مسؤلیتونو کې ویل وایي که د فرات په غاړه یو ګډ یو مږ بې موجبه مري زه په دې ویریږم چې الله تعالی به د ما نه سوال کوي سي عمر ولي دا ګډ ولي بیجې دلته وژل سو دا ولي دلته مړ سو انسان خو څه کوي یو ماشوم څه کوي یو زنانه څه کوي که یو ګډ ال تمری به وجه زه په دې ویریږم چې الله تعالی به دې مانه تپوس کوي عمر رضی الله تعالی عنه هغه به وای د شپې او د ورځې د هغه خوب دا و چې په ناسته به یو څو ځلې سر کته لاړ بیا به یې سر راوچت کو وای کان لا ینام لیلا ولا نهارا الا خفقات وای د شپې او د ورځې هغه نه ویده کېدو مګر یو څو ځلې چې به سر داسې کوز لاړ بیا به سر راپاڅاو بیا به سر کوز لاړ بیا به سر راوچت کو چا ورنه ته پوښتنه وکړه کانه چې الله تعالی دې در باندې رحمت وکړي یا امیر المؤمنین ته استراحت کوه ته آرام کوه هغه ویل څنګه به زه استراحت کوم کچیرته د شپې ویده کېږم نو خپل نفس مې ضایع کړو د رب حقوق مې ضایع کړو کنه او که د ورځې زه ویده کېږم او ضیعت رعیتي رعیت مې ضایع کو په دې وخت کې به د ما د رعیت یو کار وي یو مشکل به وي د ما د خوب په وجه به هغه کار پاتې وي کنه وانا مسؤول عنهما او د ما نه به د خپل نفس سوالم کېږي له ما نه به د خپل رعیت سوالم کېږي د عمر رضی الله تعالی عنہ هغه سره لدی هغه دونه سخت توپ دی الله تعالی په دین کې پیغمبر علی صلوات والسلام هغه توای وای د تا د هیبت لوجنه ته په کوم لار روان یې شیطان په هغه لار نه راځي خو که بچا ورته د حق کلمه ویله چا به ورته حق خبره وکړه وای کان وقافا عند تلاوه القرآن عمر رضی الله عنه بالکل دریدون کوي په وخت د تلاوت د قران عظیم شان کې چې چا به ورته قران عظیم شان تلاوت کو نو بیا به هغه ولاړ ول هغه نه بنه تیریدو عمر رضی الله عنه خلکو ته بیان کاو او ویلې خلکو تاسو دی زنانه په مہرونو کې ډیر زیادت مکوي ډیر مہرونه ما اخلي کچیر ته دغه زیادت تی مہر د عزت وای پیغمبر علی صلی الله علیه وسلم بخپل بیبیانو ته زیات مہرونه ورکولای پیغمبر علی صلی الله علیه وسلم بخپل بچانو باندې زیات مہرونه اخیستلای یو زنانه ورته پورته سو هغه ویل موږ دی الله تعالی ومنو کدی عوام عمر ومنو الله تعالی خو وایي واتیتم احداهن قنطارا که په دې زنانه وو کې مو یو تمال کثیر ور کړیو نو معلومه ده دا ناروا نه ده دا حرام نه ده عمر رضی الله عنه ویل وای تر عمر یو زنانم په قران خپي نور ورته دا نه ویل ست دا خبره صحیح نه کوي ایته دا خبره غلطه ده ګور عمر رضی الله عنه دا هغه سړی ده چې پیغمبر علیه السلام ویلي دي کمانه ورسته پیغمبر وای دا عمر به پیغمبر وای خو عمر رضی الله عنه الله تعالی نه څومره ویریدو لاغه سره د رعایت غم څومره وو هغه سره د خپل مسولیت احساس څومره وو عمر رضی الله عنه به حذیفه ابن یمان رضی الله عنه ته قسم ورکاو ویلې د تا د پرب قسم وی پیغمبر علیه الصلاه والسلام خو به دیوانم تا ته منافقینو کې نه یاد کړ ګوره دا هغه عمر رضی الله تعالی عنہ ده چې بار بار هغه ته زیری دی جنت ورکی دا هغه عمر رضی الله تعالی عنہ ده چې پیغمبر علیه السلام وایي وایي حق ګویان د پجب دی عمر باندې دا هغه عمر رضی الله عنه دا چې دی هغه د کامیابی په حق له پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوبونه لیدلی دي دا هغه عمر رضی الله عنه دا چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه ته شهید ویلی خدا عمر رضی الله عنه وای حذیفه ابن یمان رضی الله عنه چې هغه صاحب سر رسول الله دا هغه توای دي تا د قسم پر رب وی پیغمبر علیه الصلاه والسلام خو بدمانم تا ته په هغه منافقینو کې کله نه یاد کړ عمر رضی الله عنه سره لدی هغه دومره احساس دی مسؤلیت درلودل نو احساس دی مسؤلیت داسې ما ته ته کوم وظیفه په غاړه راولوېدله دی مسؤلیت به ما ته احساس کو په دغه احساس کې علما یو څو عمر پنځه و یا شپږ یا بعض علما یې تر لسو پورې وایي دا شیونه که تا سره وو د عمرو که تا رعایت وکړو تا به رښتیا د خپل مسؤلیت احساس کړی او بیا به ته په خپل مسؤلیت کې کامیاب وي تا به هغه وظیفه په هغه طریقه سرته رسولې وي چې کومه د الله تعالی غوښتنه ده او کومه د اطاعت د امیر غوښتنه ده وایي په اول قدم کې له ټولو نه مخکې اصلاح د نیت به سړی کوي مسؤلیت سړي ته وسپارل سو سړی به هغه کار نور د الله تعالی دپاره کوي اکار به د الله تعالی د پاره کوي د الله تعالی په خاطر کچا سره ښه معامله کوي کچا سره بده معامله کوي چا سره دوستی کوي چا سره دښمنی کوي دا ټول کارونه به یې لله وي د چا نسب کوي د چا عزل کوي دا ټول کارونه به یې لله وي هغه به خپل نفسي تقاضاوي به دې سړي نورې پاتې وي ځکه امیر هغه حاکم هغه ته مسولیت ورسپارلی ده کنه مسولیت د رعیت په نسبت باندې ده د سړي نفسي تقاضا به نور دلته نه چلیږي کنه که نفسي تقاضا وي وي بیا به سړی د امارت په سلسله کې هغه نه چلوي هغه به له دې چوکاټ نه بهر وي نو اول په هر څه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي انما الاعمال بالنیات ته موږ سدي جهاد ته راوتلی یو موږ دغه د امارت ملګرتیا ته راوتلی یو دغه لار کې ملګرو قرباني ورکړې ده او دا د هر ملګری راوتل ګوره دا اوس لوی قرباني ده یقینا خدای مکړه دغه قرباني ضایع نه وي دا نیت هغه یو هغه شی ده چې په هغه باندې قدم هم الله تعالی تقبل ده او په هغه باندې د سر قرباني هم د الله تعالی په دربار کې مردوده ګوره دې سر قرباني به وي او هغه به مردود وي او یو قدم به وي او هغه به الله تعالی ته قبول وي دلته دې ډېر او دې کم خبره نه ده دلته دې اخلاص خبره ده نیت المرء خیر من عمله د بنده نیت دا د هغه د عمل نه دا بهتر ده نو اخلاص به وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرامو هجرت وکړو لله هجرت وو د الله تعالی د رسول د نصرت لپاره هجرت وو الله تعالی په قران عظیم شان کې پیغمبر علیه السلام په حدیثو کې څومره د هغې کمالات وای خو یو صحابي چې هغه د یو زنانه د نکاح دپاره هجرت کوي د هغه هغه نوم په احادیثو کې چېرته نه راځي هغه ته مهاجر ام قیس ویل کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د هغه په حق لوای ای و انما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته لله ورسوله یا الى الله والى رسوله فهجرته لله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه ابن حجر اسقلانی سی وای هغه د په دې احادیثو کې د یو چا یادونه راځي نوم یې نوی ذکر ابن حجر اسقلانی سی ډیره خواري ایستلې ده چې د هغه نوم را پیدا کړي روایتو ده هغه وای د دې سړي نوم ما تر اوسه نه ده پیدا کړ په دې کې خو غټ حکمت شاته پروت ګوره د خپل وطن دیم پرې خودل عمار ابن یاسر صاحب هم پرېښودل خپل کور یې کور یې پرېښودل خپل خپلوان یې پرېښودل خپل ټول متعلقین یې پرېښودل هغه دردونه او تکلیفونه او ګرمي وي او ستړي دي هم په ځان برداشت کړي خو د عمار ابن یاسر صاحب هجرت هغه څنګه و د ابوبکر صدیق صاحب هجرت هغه څنګه و د عمر رضی الله عنه هجرت هغه څنګه و او بیا د دغه مهاجری ام قیس نور هغه صحابي ده هغه هغه فضایل لري چې صحابه کرام لري خو د هجرت په باب کې د پیغمبر علیه السلام په گواهی دغه هجرت یو زنانه دی پاره دغه هجرت کوم ثوابونه چې الله تعالی پکې کیو هغه هغه تنور کېده نو نیت پکې ډېر هغه خبره ده په مسؤلیت کې به اول سړی که هر قدم پکې اخلي کمنی هم لله به منی او که یې ردویم لله به ردوي کار دا په خپل نفسي تقاضا باندې په نفسي خواهش به نه دی هغه منل وي نه به دی هغه ردول او دوم قدم کې هغه کوم سي مسؤلیت ده په خپل کارونو په خپل مسؤلیتونو به ځان پوي کوي سما ته کومه وظیفه را وسپارله سوه مثلا زه والي صاحب مقرر شوم زه ولسوال صاحب مقرر شوم زه رئیس د کمیسیون شوم که نه زه په یو بله اداره کې رالم کوم کارونه دي ما ذمه واري دي هغه ذمہواریانې به ته ټولې ګورې ذمہواریانې هغه شرعي ذمہواریانې هم سته په دې کې چې الحمدلله اکثر ملګري دا علما دي او هغه ته هغه شرعي ذمہواریانې معلومې دي چې ما کوم مکلفیت ته په دې کې او هغه اداري ذمہواریانې چې کوم دی امارت لخوا لایحې جوړې شوې دي په هر اداره کې لایحې دي په نظامی کارونو کې لایحه شته په د مؤسساتو په کمیسون کې مثلا لایحه شته په بل اداره کې شته او په بل اداره کې شته هغه ټول د تا مکلفیتونه دي نو ته په دې باندې ځان پوي کوي ډیر وخت داسې وي یو چاته یو مسولیت تور وسپارل سي هغه هغه دی د خپل ادارې مربوطه کومه لایحه سي ده هغه یې لا په جیب کې نه ده اچولې یو وار کتل خو دا خو لا ورته لري خبره ده خو دا په کار ده چې هغه بار بار ځکه هغه راه عمل دی تا ده کنه او که ما ته په خپله لایحه باندې په هره اداره کې عمل وکړو شاید ډیر کم له مشکل سره مخ شو ځکه هغه ماشاءالله هغه مشرانو او علماو شیخ صاحبانو هغه په ډیرو خریو باندې یو یو ماده هغه راایستلې ده بیا یې په هغه باندې دومره کوششونه کړي دي دا ما ته معلومه ده د ډیرو ملګرو ته دا معلومه ده کنه چې دغه لایحې د امارت مشرانو د علماو شیخ صاحبانو په لسګونو شیخ صاحبانو ته دا ورکړي دي تر نظر یې پی تیری کړي دي وایي که چیرته کومه ماده لته خلاف د شریعت وي خلاف دی هغه اصول دی فقه وی دی قواعد دی فقه تاسو موږ ته په ګوته کې دا ماده به بدله نو اوس په دې په دې باندې ما او تا مکلف یو دا به ګورو کنه ا ماده په ماده به یې ګورو او بیا به دا عمل کی کچیر ته ما او تا داونه ګورو ما ته مسولیت نکوي احساس اكو مسولیت سره تعمیر سپارلې ده په هغه معامل ونکو او په هغه نظر باندې لاړو نه کله کله په دې کې داسې مسایل راځي دا رأی خو کله کله په فقه کې د سړي له بل نه بدل وي کنه او بعضې ځایونو کې مسایل هم داسې راغلي وي په لایحه کې یو مسله د یو یو ماده د یو مسلې موافقه ذکر سوې ده تا په ذهن کې په فقه کې بله مسله ده یا کله کله داسې مسله راځي د حنفیت او د سلفیت مسله وي دغه ماده چې په لایحه کې لیکل شوې ده دا د حنفیت د حنفي فقه مطابق دا ماده لیکل شوې ده او تا سره سلفي نظر ده په هغه د امیر په اطاعت کې نور به ته سلفیت دلته نه کوې کانه دا به نه وایې چې د ما نظر دا ده نوای به د حاکم حکم همدا ده ته په دې باندې مکلف یې چې دا به ګورې دا به زده کوې او بیا به د دې مطابق چلېږې که له دې نه د مخالفت وکړو دا به اطاعت د امیر نه ته وتلی او بیا به د تا دغه کار الله تعالی ته منظور نه وي بله مسله په دې کې دا همدغه ده چې هغه مسؤلیت به سړی پوره ګوري په هغې به ځان پوه کوي او درېیمه مسله په دې کې د هغه مسؤلیت دپاره تفریغ او په هغه باندې شغل ده تا ته څوک کار در وسپارل سو نور به د خپل کار بولې هغه نور کارونه چې کوم دي هغه به په دوم قدم کې وی کانه هغه به د تعالی هغه اصلي هدف نه هغه به وتلی وي دا سینه چې د تا دغه مطلوبي کار هغه په دوم قدم کې وي هغه د تا دوم لاس کار وي او د تا نور کارونه ډیر نه دغه کار به دا به ته قدم په قدم اول به دا عملي کوي نن ورځ تا ته کوم کار مخکې راځي دا به په دې نن ورځ کې حل کوي بلکې نن ورځ په سار کې تا ته کوم کار مخکې راغلی دا به په سار کې حل کوي که دا په سار کې ته حل نه کې نو وایي هغه بل ساعت خو بیا بل شغل لري ماسپین کې به تا ته بل کار را روان وي مازدیګر کې به بل را روان وي او سبا ته به بل را روان وي نو نن سې تا یو توار خطا ده خو سبا ته خو به څلور کارونه سوي نو بیا به دا کارونه چیرته به دا په مخه باندې دي او مسؤل پی ګوره مسؤل یې لدینه لدینه بد لتانه بد دې سوال کیږي لتانه بد دې پښتنه کیږي په دنیا کې که امیر درنه پښتنه ونه کړه په آخرت کې به الله تعالی پښتنه کوي وای دغه امارت امارت اسلامي وو دا د اسلام په چوکاټ کې جوړ وو دا د اسلام په حدود باندې موافق دا جوړ وو او تا دا مسؤلیت منلی او به دې دا کارونه پکې پرې خودلی نو سړی به له چا نه پکې مخ نه پټوي سړی به دا خپل شغل بولي خپل کار به هم دغه بولي کار حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یو څوک چې امیر سو په یو کار مقرر سو او هغه د خلکو د ضرورت په وخت کې مخ ورنه پټ کو نو الله تعالی به د دې له حاجتونو نه په داسې وخت کې چې دی اشد محتاج ده الله تعالی به له ده نه حجاب وکړي مطلب یو وخت بیا په تا ضرورت راځي ته به الله تعالی ته سوال کوي الله تعالی به تا سوال بیا نه مني ځکه الله تعالی یو مظلوم تا ته در د غاړې کړی الله تعالی یو فقیر تا ته په غاړه کې در اچولی او د هغه د کار هغه حل کول یا یې د هغه مسوې د هغه خبرې اورېدل ا د تا په اختیار کې ورته ورنه پټ سوې نو بیا ست دي خلکو له کار نه پټيږي بیا دا تمنا دي تا څه ده چې الله تعالی به بیا د تا کارونه د تا حاجتونه به بیا ادا کوي نو سړی د قیاس وکي د همدغه رعیت حاجت ما تا تړیر ده کدی ما تا حاجت رب جل جلاله تړیر خو په هر قدم کې په هر رب د سترګو کې په هر شپه او په هر ورځ کې ما او تعالی جل جلاله ته محتاج یو نو بیا به دعاګانې کوو بیا به سوالونه کوو د قیامت په ورځ به عفو غواړو الله تعالی به راته عفو نه کوي نو په دې وجه باندې سړی باید د دا کار د باید خپل کار وبولي لدین اخو او دیخوا سړی به پسې نه ګرځي څلورم دا کوم کار چې تا ته در وسپارل شو دا کار به ته په مینه کوې دې سره به د تا محبت وي دا کار به ته خپل داسې کار بولې لکه هغه د تا د طبیعي تقاضا کوم کار چې ده لدی وجنا چې دا کار تا جنت ته رسوي کنه دا کار د الله تعالی رضا ته تا رسوي په دې کار باندې د طرف جل جلاله حکم کړی دا او کله دې کار مخالفت کیږي د تا ور سره اخرت خرابي نو ځکه به دې کار سره ته به دې سره مینه لرې کا کمینه پکې نه وي کاغه په محبت او په شوق باندې سړی دا کار نه کوي بیا سړی خپل هدف خطا کوي بیا سړی هغه مطلوب ته نه رسیږي هغه مطلوب چې کوم رب جل جلاله په راضي کیږي هغه مطلوب چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته خودل دا څلورم به کې دا مسله ډیره اهمه او پنځم سړی به دغه کار هغه ته په سړی باندې یو بوج ده په سړی باندې یو مکلفیت ده د سړی د غاړې بار ده خو سړی به په بل وجه هغه دا بولی سي دا د ما د پاره یو اغم ده یو ترقیم ده یو رفعت می هم ده اوس کما ته خپل کور کې ناست یو چیرته مې مسولیت نه ده کړی یو ولسوالی می نه ده کړی کانه چیرته مې یو ولایت نه ده کړی په یو کمیسیون کې مې عضویت نه ده کړی ما ته هیڅ پته نه لګي او یو مسولیت ترالمه د ما ورځ په ورځ تجربه زیاته سوکاله اوس دما دا کار کدی کار کې زدا ځلې کامیاب نه سم نو بیا بل کار ته زه د اسلام د خدمت لپاره ای دین د خدمت لپاره به دا ما برابروي نو دغه کار د ما لپاره یو سبق هم ده نو په دې وجه باندې هم سړی باید د خپل خپل کار سره مینه ولري او یو بل مسله یو بل کار چې هغه د مسؤلیت د کامیابی لپاره یو قدم ده دا یو زینه ده سړی سره به دا احساس وي سړی سره به دا تصور وي ګوره چې دا د ما د پاره کوم تکریم کوم تشریف نه ده دا د ما د پاره مسؤلیت او تکلیف ده یعنی ما ته یو کار راوس پارل سو زه په دې کې مسؤل سوم دا د ما د اکرام د پاره دا کار نه ده سوی لکه چیرته زه میلمه راغلی یم او خلک می اکرام کوي خلک را تلارو کې ولاړ دي او صرف په دې وجه چې پلانی محترم صاحب را روان ده او دغه عزت ما کیږي نه دا د تا مسؤلیت ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته بیا پیغمبر علیه السلام تفصیل کوي هغه امام راعي دی رعیت ده او هغه نه باید دی رعیت ته پوس کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې یو ډیر ښه مثال یو ډیر ښه مثال موږ تاسو ته مخ ته راوړی ده وای هر یو د تاسو راعي ده شپونکی ده او هغه نه به د خپل رمې ته پوس بکی دا رمو رمه پودل د موږ تاسو په دې عرفونو کې په دې علاقو کې په دې کلیوالو کې هغه هغه کوچان یې لا هم پیژنې چې د رعي مسؤلیت څه ده کچیرته هغه رمه کوچ هغه شپونکې هغه ته بوزي هغه رمه دښتې ته بوزي که هغه وږي راغلی وي مالکان لدنه تپوس کوي چې دا رمه نن ولي وږي که هغه په اوبو نه وي ملم لدنه تپوس کوي که چېرته یو ګډه پکې لیو خوړلی وي لدی سړی نه به تپوس کوي هغه وای هغه داسې ورته نسی ویلا چې د لیو ته خو ما نه ویل هغه داسې ورته نسی ویلا چې د لیو خو د ما نه هغه داسې نسی ویلا چې دا خو د مال کور نه دراوتله نو وای ته دې ډېر می مسؤل وې لتا نه به د دې تپوس کیږي کچیرته کومه میګه کچیرته کومه ګډه ګډه وی کنه کاغه چیرته په دښته کې پاتې وي لدې ټولو نه به د دې ټولو تپس بل همدغه رائے نه کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث کې مو تاسو ته یو ډیر ښه مثال مخکې کې خو ده سیوای هر یو د تاسو ځان داسې فرض کیه لکه هغه سې شپونکې دی او رمید د هغه له دې ټولو حقوق او سوال به لامدې سړی نه کیږي که هغه مخه که هغه پاتې وي که هغه هلاکېږي که هغې هغه هغه ضروریات ورته نه دي رسېدلی چې کوم د تا په واک کې دي کوم د تا په اختیار کې دي نو دا ټول هغه د هغه مسؤل دی یا هغه ته داسې چاته پاسپاره چې هغه سړی د دې د حقوقو رعایت نه کوي رښتیا که داسې یو چاته دا رمه وسپارې چې هغه تا غوندې رښتیا د هغې رمې ښه رعایت کوي د هغه رمې ښه ساتنه کوي د هغې ښه پالنه کوي نو بیا خو به دا مخالفت له مسؤلیت نه وي او که چېرته داسې وکې ته چې هغه یو ظالم ته یو جابر ته یو غلي ته یو داسې چاته چې هغه ټول کارونه یې دي د کارونه وي هغه چاته وسپارې بیا به له تانه د دې رمې تپوس به بیا له تانه کوي نو دا په هر انداز کې مثلا سر ګروپ ده هغه د خپلو پنځو شپږو لسو کسانو د هر څه نه هغه مسؤول ده دلګی مشر ده هغه د سر ګروپانو او د افرادو له هر څه نه هغه مسؤول ده ولسوال ده هغه د ډلګۍ مشرانو د سر ګروپانو او د افرادو د هر څه نه هغه مسؤول ده یو والی صاحب ده هغه د ولسوالانو هغه بیا د ډلګۍ مشرانو هغه د سر ګروپانو هغه د افرادو د هر څه نه هغه مسؤول ده او چرته دی کمیسون مسؤل ده چرته دی امارت هغه مشرتابه ده هغه له دې هر څه نه هغه مسؤل دی خپل د رعیت لپاره به داسې څوک هغه ټاکي داسې څوک به هغه راولي چې هغه د دې په باور ده د دې په اطمینان ده چې هغه د رعایت سره زیاتی نه کوي هغه د خلکو سره ظلم نه کوي هغه د هغو چې کوم حقوق دي هغه حقوق یې پوره ادا کوي د هغوی چې کوم هغه لوازم دي هغه لوازم تر خپله حده پورې هغه ورته پوره رسوي دا مسولیت چې څومره غټیږي مکلفیت دومره زیاتیږي یو مشر داسې نسی ویلای یو ولسوال داسې نسی ویلای چې ما ولسوالۍ کې چې دا ظلم کړی دا خو ما خو نه ده کړی دا یو ډلګی مشر وکړو نه کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته دا سر ګروپ کړی دا ما خو نه ده کړی لتانه به تپوس کی ته په خبر وې ولې ظلم درنه وکړ نو بیا په ظلم کې ور شریک که په خبر نه وې نو دا څنګه احساس بل مسؤلیت دا څنګه دا مسولیت سر تر رسولای دا اوس هغه ګډه پرمه کې کله تا نه په خبرتیا کې پاتې سیم دا زیادت تی تا دا تا نه به تپوس کیږي کته قصدن پرې دې هم تا نه به هغه تپوس کیږي او بل په دې هغه کې په تشکیلونو کې یا کله کله په هغه سرګروپانو کې په ډلګۍ مشرانو کې په ولسوالانو کې که خدای مکړه داسې سړی چې هغه نه اهله وي په دې باندې مقررېږي نو بیا خو دا نه اهله سړي ته دا رعایت د موږ تاسې یا دا مشرانو په هر سطح چې مشر ده هغه ورته دا خلک په غاړه کې ورواچول کدا سړی تا په امیر کړی نه وای کدا مشر نه وای کدا ډلګی مشر نه وای کدا دې ته تا په صف د مجاهدینو کې اجازه نه وای ور کړی خدا به یو عام کلیوالو په کلی کې بګرځیدو کې چاته یو خبره کولای هغه به ورته لس ویلې کې چاته یو گزار ور کولای هغه به ور باندې لس گزاره کول خپل انتقامر چا کې اخیستای سوای خو تا د امارت د مجاهد نوم پکې خوتل تا د امارت د سرګروپ نوم پکې خوتل تا د امارت د ډلګۍ مشر د ولسوال د والي صاحب نوم پې کې خودل او خلک امارت ته د امارت په حیث د دې په وجه چې د اسلام عسكر دي د اسلام اقامه کوي کانه د دین اقامه کوي په دې وجه ورته احترام لري یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم افرمایي وای چاته سره تعالی یو رعیت په غاړه کې ورواچول او هغه یو سړی په دې باندې مشر مقرر کو یو امیر یې په مقرر کو کانه او بیا هغه په دې باندې پیدو چې د ما په دې رعیت کې تر دې خسړایسته امیر یې ورباندې مقرر کو او دی په دې پوهېدو چې د ما پر دې رعیت کې تر دې کمالدار سړی سته تر دې د کار سړی موجود ده نو بیا د دې حکم څه ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام وایي فقد خان الله ورسوله وجماعت المسلمین او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم دې سړي الله تعالی سره د الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره د مسلمانانو له جماعت سره دې سړي خیانت وکړو ځکه د مسؤلیت وو د دا د ذمہ واری و چې د داسې سړی ته دا وظیفه سپارلې وای چې د ور باندې باور و چې دا له هر چا نه دا خرس کسر تر رسوي داسې چاته په غاړه کې ورچی ولې وای چې هغه د رایت سره ظلم نه کولای داسې چاته په غاړه کې ورچی ولې وای چې هغه د رایت د ټولو حقوقو د هغه ټولو لوازمو د هغه رعایت کې کولای شوی نو دا مسولیت چې څومره غټ شو که ته مقرري کوي هم د تا نه مسولیت ده او که هغه بیا عمل کوي ته پې ځان نه خبروې هم دا د تا نه مسولیت ده نو دا په مسولیت کې یو غټ کار همدا ده چې سړی به دې شیونو ته ډېر پوره به متوجه وي او اخیری یو که سړی په یو کار کې کامیاب سو تا ته یو مسولیت تر لغاړې سو او په هغه کې ته کامیاب سوې ته به داسې نه وایې چې دا خو زه یې مکه نه د الله تعالی حمد به وایې د الله تعالی شکر به په دې باندې ادا کوې ځکه یې دې توفیق درته الله تعالی درکو کامیابی درته الله تعالی درکړه که تا د الله تعالی د هغه شریعت مطابق عمل وکړو دا یوازې د الله تعالی توفیق و د الله تعالی توفیق نه پرته سړی یو قدم د شریعت مطابق نسی اخیستلی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين